او الحمدلله چې کوم تقریر عمران خان کړی په جنرال اسمبلی کې چې ډیر زیات خسته او مزیدار دا په حق کې د مسلمانانو په حق کې چې جوړ په حیران کړي من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته او سوچوي په حاجت د خپل رور کې نو دې نو شیبا الله په حاجت دا کې سوچ د یو مسلمان رور په حاجت باندې شو دا حاجت پورا کو نو الله بد دغه کس حاجتونه پورا کوي پوش خدمت کوي منډه ور سره وي سبق او سیاده خرچه پې کوي الله وي زبستا خدمت زبستا حاجت پورا کوم حاجت پورا کول والا خو الله دې خنا حت الوسع تو خو په لاس خوځه بل یو ذمہ دار دی هغه غوا اخلي د بل بوتل سوداګر نو بل سوداګر او ته ویل کزه به تاسو سره راشم ته ما ته ریټ وی نو زما ریټ بڑاو کوم دا ټول ملګری په غوا کې نو ساده غریب په دوګه کې نو ویل کزه غوا په سودا وې پاتیا زره نو بل سوداګر ملګری او ته مالې پاو یارانه کې زه سړیا زت پینځه یا باندې راکا ته یو او یا والا او نه بای ګران رضا تا تر څه نور په رضا پاو یا والا شپېتوم نه دا خو دوکه وکړه هغه زده ملګری پاتو چلاو او خلک په سک راتیس کا دې ته سوې او دا شی ګور ډیر کیږي په دې منډه یانو کې تاسو او سادهګان خلک بچې سوې ته وی او ور کوي او دفع کوي هغه کې یو کس ولال لې هغه کې خبرې شروع دي چې هغه اخلي بل کس پراغه هغه ته وی اشاره وکي چاله کا بس نه نه نه بای من خبر شروع بس ما پدې شو دې ته سوې دي شي دې ته اغستل په سودا د پاسه سودا کول د دوو کسانو سودا شروع ده دریم کس په سن ورزي سو پر داغه سودا ختم شوی نه یا واپس وی ونه بیا چې کله هغه سړی واپس شو بیا ورشه دارنګي د زنانو په باره کې چې کم ځای کې یو کس خبره شروع د خطبه نو پاجه کې بل چا سره خبره نه جوړه هو چې داغه نه پاتې به ټیک شو نو دا سودا د پاس سودا جوړول و اتقوا وکونو عباد الله اخوانا او شیطاسو بندگان د الله رونا المسلم اخو المسلم مسلمان اور د مسلمان دی دوس قران ته خو خاو دې ځان سره واستې دا شمن قران بس دکی حدیث بس دکی عقیده بس دکی دا اوس دا ستاسو ملګری او دا چې سینماګانو ته بوزي بے حیا ته بوزي ګندزې له بوزي ځان له خوغه او بلم نو داسې ملګری الحمدلله ناروا نه رواوي سلويختي جمعي کلیزه ټنګ ټکور دوپړی باجه او خادیا سي نه ده قبل ولداغه وتشمیت العات سي او جواب ور کول انګي کونکي تا الحمدلله يرحمک الله وي وفي روایت نو په یو روایت مسلم شریف کې راغلي حق المسلم یا المسلم ست حق د مسلم په بل مسلمان باندې شپږ دي او من کړیو موږ نبی علیہ السلام د وو سيزونونا امرنا بعیادت المریض حکم کړي موږ ته نبی علیہ الصلات والسلام په تپوس د بیمار باندې نبی علیہ السلام په صحابه کې معمولی تکلیف د چا راغې اگر که سر به خوګیدو نو نبی علیہ السلام په تپوس تا دا قسمه قسم ګوتمه خلک چې د سرو او تختم بالذهب یا ګوتمه د سنا د سپینو زرو د سرو زرو ها سپینو جایز ده سپین زر ته نه ذکر کړی ها سره زر د سرو زرو ګوتمه د سرو زرو بالې دا د خزر لپاره جایز دي د سړو لپاره سونی استعمال جایز نه دی ها کپړه جوړ کړه سونا درې خمونه منځ به هغه ډک لکه څنګه چې بالغ جوړ کی نو منځ کې پکې مالو چواچي ها نو هغه به ډک د مالو چې یاد نور سيزونو او چا چا پیړه به طریقه مو ناغه به کې خودلو پاغه به سول کولا روان وو خو خو خدا سره الګاډي نو خو خو دا سه ګاډي نو نو پوخانو به سفر کوله اوخ به خ زین کا د پاسه به کجاوه کې خدا د کجاوې د پاسه به بوج ډک کړي د بوسنا بیا به چت داسې یو چت جوړ کو او پاغه چت د پاسه به قالین خور کو او د قالین کې به زې پځې با لختونه کې خور پینځه اتل کا سو پاغه ناسو کا پښه به لګولې او روانه ما او خو منډه نه وې کړه خو ما روانه او دې په سفر کې او د شپې او درځي پای کې باغې چیپس کړي پای کې روټه مو خور لکه خپورا حقالینو پای کې به اود کېدل مو روان وو دا سيزونه به جوړول د سنه د رخمونه باب ستر ستر عورات المسلمین والنهي عن اشاعت علی غیر ضرورت باب دې په بیان د پټولو د عورات د مسلمانانو او نه د خورولو دا غي د غیر ضرورت نه نه وګورا کنه پټول د عوراتو د مسلمانانو دا لازم دي قران کې ملاوي قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره بشکا کسان چاغي خوخي چې خورکی بے حیاي ها کله و مخ کارږي کله بلاس کارږي کله و یو شی کله بل ځای دا ښکار کول کوي سرونه کولاو ساتي دا او بیا کته دا ته هم حرام دي پوشي چا هو زبد نه غني او خپل غن نه نو تعالی موږ لم پکان دي چې موږ غي ته وګورو ها پټول د عورات او داغه اشاعت کول داغه خورول یو تصویر ورکا بس شعر دې کا دنیا ته ورسا شعر دې کا اوس شعر کی ونای عن اشاعتیا او نبی علیہ السلام منع کړي د خورول داغه عورات د مسلمانانو بغیر د ضرورت نه پوش یو خو ضرورت دی فیس دا پاسپورت د شناخت کار دی خو ضرورت دی او د دنیا کې خوار دي چې کم نت باندې دغه نمبر ستا ورکې په ارض په دنیا کې نو ستا تصویر ولوځي او ضرورت دی او بغیر ضرورت دا شی شای کول تصویران شای کول چې موږ پلانې ځای لتلیو موږ پلانې ځای کې دا ټور کې وکړي دا پلانې واده کې وکړي پلانې کې وای دا دې بس حالت وروړه او کلس او کلس او کلس او کلس که د شاله هم تصویر دی که د مخ کې نه هم تصویر دی که جمعات کې هم تصویر دی که په ګاډي کې هم تصویر دی زبر کار دشته دا زمونږ دا چې روټه له لاس نوم او روټه لاس کې لولو نو هغه بش تصویر دی یو لیټرین کې تصویر پاتې دی نو کېږي کې دا قابو شوی دا خبره دی دا الکه لغون سوچ پکار دی چې دا حرام دی که دا حلالو هغه نور عوام خو کله نه عام دي نو چې موږ ځان ته خپوه خلک وایو مولایان وایو علما وایو طلبا وایو موږ ولې دا خو خیر دی خو ګناه ده خو په درس کول زه خیر دی هغه چا د نو کو خیال نه کو تر ډیر منکه او خامخایدل وباسي خدا اس دا فالتو سيزونه وکړ یو زینو بل زینو مونږ ګدرېګه پلاني سره اج تر د پلاني سره راشي یاد راغلی چل وي ملک ولان شي ما ته ډېر خلکو کې پلاني مې زه سړیا دا د پلانو سره تصویر وبا سودا ګور حدیث کې راځي د ټولو نزيات ګنا با پورز د قیامت کې دا چای چاغی تصویرانو خکلی دي زیات ګنا به په ورځ د قیامت کې دا خلکو چا غا تصویرانو باسي الله به ورته وي اے بندا دې تصویرانو کو روحونه واچوا چې سنت سنت او کړ دې بو یا الله زه خو دې کې نشم چولې الله به چې نشو چولې تا تصویر ولې او کده دې بندا دا بخاری کې په دې کنه حدیث راځي نو مولا یا چې دا کار کوي بل نصیب هغه غلط کار پاغه فخر کوي او خلکو ته بیانې ګنا پوښي نو دې تخکار ګنا والا وې دا معاف ندي یا دوجه د ترغیب خلکو تور کوي په بدوالي باندې چې ما دونه ناکار او قبیح او ذلیل کار کړی دی او چې تاسو مو کوي ځکه دا دا نه معاف کیږي دا انسان یا ما دا کړی ما یو کس ما ته یو ډیریو خو در یو کاپی او دا زموږ ټول کاپی ده یره چې نو نو تقریبا سزور پورې پانو خو پکې او پار پان کې یو ته بل طرف ته تصویرانو مې چې سوره مال دې په دې لګو دې ونه ته پوس کیږي او دې کم سے کم په دې باندې په زګونو روپۍ بلګي دې الکه څه چلو جو پلاني سره دالو پلاني سره دالو پلاني سره دالو پلاني سره قال ویل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فمن الزارب بيدي باج زمنګ نه وهون کړي په لاس خپل سره وزارب بن علي او باج وهون کړي په پیزار سره وزارب بسوبه او باز موږ نه وهون کړي په جامع سره اے چې چا شراب سکرو نو چا په لاس وه او سکون کې د شرابو چا په پیزار وشته او چا په جامو دا موای چې اخزاک الله زکا لا تعینوا علیه شیطان امداد مکوي تاسو په خلاف د شیطان دا خو تاسو د شیطان خوشاله وي د شیطان امداد کوي زکه یو انسان چې کلا یو غلط کارو کی او داغه سزا غته ملاو شو دنیا کې نو بیا به داغه نه پس پشموټه